مستم هو باندې دمو منصوبې کما جان الى زيدن حدبت کما جان حدن الى زيدن الى زيدن الى زيدن هغه کې ځای ته چې مخکې شو بیا چې الى زيدن او مستثنا مقدیا مستثنا مقدیا به همیشه د بار مستثنا وي او اگر مستثنا بعد خلا او کوم مستثنا مستثنا خلا واقع شي نو په مذهب د اکثر علماء باندې منسوب وي نو سلمہ خلاو د معاده او له سر د یکونو نه به همیشه د پرام کې شي لکه منسوب لکه ځان قوم خلاو د عادت ویم دا چې دا د نسب نسب ولا سنت دی ویم دا چې په مستثنا واقع شي نو سره اعلان په کلام غیر موجب کې واقع شي لکه ما جان الا زید وما رأيت الا زید وما مررت چارو مان کې مستثنا باندې لفظ غیر او سوا او سوا واقع شوی مستثنا لفظ غیر او د سوا د سوا واقع شي پس مستثنا را مدرو فارن د مستثنا دی او کوم چې شوی لکه او بعد هاشا او است د هاشا هم په مذهب د اکثر مذهب باندې او بعض وینه څوم دی ویلي کدا کوشه په دې باندې لفظ موضوع واجو ذکر لپاره صفات وغاهي وکړه کله برای استثناء لکه الا جوازو ذکر برای استثناء موضوع برای استثناء وغاهي د صفات مستعمل سره کله د پسې چې مستعملي دا کله کان فيه ما الا الله کافي کې موږ چې صفات کوم د کوم صورت کې راځي